شیعه کې اثبات د قیامت او ترغیب ذکر کړي آخرت ته او بشارت ذکر کړي د پاره د مؤمنانو تسلی د پاره د پیغمبر بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیه یقینا راغله تا تا بیان د غروزی پټون کې غاشیه اگر وخت چې خلق برا پټ کی جهنم به پټ کی تغشا وجوههم النار ډیر مخونه په دا ورځ باندې وزلیلې ولی عاملتن عملونه به کړی دنیا کې ګوره په خپل خیال کې ډیر نیک نیک اعمال به کړی ناسبتن تر دې چې ستړي شي وي تسلا نارن حامیه داخل بشي هغه ور ګرم تا ولې عمل یې څه کاو کنه مخکې کلمه نه ویلې چې قران وی ځان پاک کا عقیده زدکا او عمل له زور ور کړو د پیغمبر سنت پکې نو په خپل طبیعت عملونه کول نه خو نه قبلې کنه اسی ځان کړولې دي یا هغه اهلی کتاب چې خبر شیو د پیغمبر نه هغه په يهوديت کې لګیاو لګیاو هغه دین یې نه پرې خودو ناغیم پکې دي کنه ولې چې پیغمبر راغی خو بیا نور منسوخ شو او نبی له سلام وی چې چا زمانم واورې دا زمانه خبر شو او رانغی چې ایمان راوړي نو بس هغه به يهودي او عیسائی دا بمري جهنم ته وځي مرګري به د عادیانو سمودیانو تسقا من عین آنیا اسکول بشي په د باندې دا غچینه ګرمه نه لیس لهم طعام نشته دي د پاره خوراک الا من زریع مگر دا غونی د زقوم نو موږ به تخیجو څنګه الله وی دی وخت وګورنو دې چې کینې نو خلق په سوارشي اسبار په واچي دغه سی باغه کته کیږي برکی کنه او نګوري د اسمان ته کیف رفعات چې څنګه اوچت کړي شوی دی نو الله سم مطلب د اسمان ته وګوره د ستورو ته دا شمارل شي دغه سي دغه ګلاسونه او یخی شوی دی ویل الجبال دی غرونو ته کې فرنو صفات چې سرنګ یو درول شوی دی دغه بالښتونه دي کنه ویل الارض دې زمکه تا کیف سطحت چې دا څنګه خورا ور شوی دا دغه سی بداغي غ بستری او غ قالینونه خړې دي نیو دا غي د پاره مثال اځویم اشاره کوي د انسان اعمال ته چې دا جنتونه ملاويږي او په دې اعمال سره کم الله وی دی اخت او ګورا یې څومره صبرناک دی خوراک ازغی دی ابار دومره وړي چې ته هم داسې شکنه ځان کې د اوخ صفت پیدا کا صبرناک شه مهنت ډیر کوا او بیا وی نه ګوري دي اسمان ته چې څنګه اوچت کړي شوی دی دا څه د پاره دا دې د پاره چې د مخلوق خدمت کوي کنه ستوري دې پکې رڼا کوي خلق ته باران ته نوریږي رحمتونه ته نوریږي نو الله وی ته مسمان شکنه چې ستانه چاته خیر ورسی فائدہ ورسی چاله ګټو به ورکه ماچس ول ورکه نه فائدہ ورسو خلق ته ويمنعون الماعون کې مراد کنه ا دې غرونو ته وګوره دا غرونه دی څنګه مضبوط دي دي تاسو سویل شي توم دغه سید الله په توحید باندې کلک شام ځان نه غر جوړ کا که طوفانونه راځي نو راځي دي کنه غر تاسو ویل شي نو که دنیا سخت راځي نو ته به قران پری دی سنقرئ کفلا تنسا او زمکه ذکر کړه چې دې ته وګوره د دې نه خدا عبرت واخله چې سوم راجز ده خلق په دا د ګاډي سچلېږي او غرب غروب دي او دا غږ نه کوي نو یا بندا ځان د ازمکه کا کڅوګ در باندې خاورې چې کڅوګ در باندې خو غږ مکوا الوه حاصلېږي اته تکبر کې لوی کې فذکر بیانک په قران سره انما انت مذکر ته بیان کوونکې لست علیم بمسیترن نیته په دی باندې ذمہوار الا من تولى وكفر خبر دا ده الا لكن لیکن هغه څوک چې مخې واړ او کفر وکړو نو عذاب ورکې الله ذل عذاب ډیر لوی ان الینا ایابهم بشک مونږ ته د دې خلق راتلل دي